په معرفت الروات کې پاغي کې بیا یوش انواع ذکر کول نړمبنې نوعه د انواع د علوم الحديث نه په معرفت الروات کې هغه معرفت الصحابه د عنوان او مبحث ذکر شوی په دې معرفت الروات مبحث کې دویمه نوع ده د انواع د علوم الحديث نه معرفت التابعين مصنف رحمة الله عليه وي تعريف التابعي لغة التابعون جمع تابعي أو تابع دا تابعون دا جمع د تابعی ده یا د تابع ده دا تابع چې ده اسم فاعل من تبعه بمعنى مشى خلفه د اسم فاعل صيغه ده د تبع يتبعون د باب سمع يسمعون په دې معنی سره مشا خلفه دا فلانه کس د دې بل پسې رستو لاړو د چا پسې رستو تلل په دې معنا باندې راځي په اصطلاح د محدثینو کې تابعی چاله وی من لقی صحابیا مسلما ومات علی الاسلام دا هغه شخص لوی چې د صحابي سره په حالت د اسلام کې ملاقات شوی او بیا په دې اسلام باندې دی وفات شوی مرګ ورلراغلی مخکې ذکر شول په تعریف د تابعی کې د دې په منځ کې کردت راغلی معاذ الله نو پاغي سره د صحابي صحابيت نه ختميږي د تابعي تابعيت نه ختميږي وقيل من هو من هو صاحب الصحابيه بعضی تعریف دا کړي دا ډومبنه تعریف حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په نخبه کې کړو دا دویم تعریف چې من صاحب الصحابیه دا غ چالووي چې د صحابي سره مرګرتیا وي صحابي سره ملاقات شوي دا خطیب بغدادي رحمت الله علیه په الکفایه کې کړای مقصد د دوارو تعریفونو یو دی دارنګه د دې په فوایدو کې دا دي چې تمییز الموقوف موقوف من المقطوع دا به پیژنې چې موقوف کم دی مقطوع کم دی په صحابي باندې چې یو خبر ودرېدلی وي غیله موقوف وي قول د تابعي چې وي غیله مقطوع وي دریم عنوان ذکر کوي په دې مبحث کې طبقات التابعين وي اختلف في عدد طبقاتهم فقسمهم العلماء كل حسب وجهته د تابعین په طبقاتو کې د اهل علم اختلاف دی نو اهل علم د دې تقسیم کړي هر یو په خپل نظر او اجتهاد باندې بعضې دې له کتلي دي چې د دی ملاقات د صحابه اکرامو سره شوی د غي شاګردان او مرګري دي نو ټول تابعین یو طبقه ذکر کړي لکه دا ترتیب ابن حبان رحمت الله علیه په خپل کتاب الثقات کې ذکر کړي دارنګ په خپل کتاب مشاهیر علماء الامصار کې صحابه کرام یوه طبقه شماری نو ورپسې تابعین یوه طبقه د دې تقسیم بیا نه کوي دی لیکتلی دی دی له نظر کړی دی چې د دې ملاقات د صحابه سره شوه نو دا یوه طبقه شمارلې او بعض اهل علم مختلف طبقات شمارلې دي وی فجعلهم مسلم ثلاثه طبقات امام مسلم رحمت الله علیه د درې طبقې ذکر کړي د امام مسلم رحمت الله علیه مخکې ذکر شول چې کتاب د دغه کتاب نوم د الطبقات په دوه جلد کې مطبوع دی په تحقیق د شیخ مشهور حسن آل سلمان سره نو پاغي کې د تابعین درې طبقات ذکر کړي وجعلهم ابن سعد اربع طبقات ابن سعد رحمت الله علیه په خپل کتاب الطبقات الكبير یا الطبقات الكبرى مورلوي پاغي کې د دې سلور طبقات ذکر کړي وجعلهم الحاكم خمس عشر طبقة امام حاکم په معرفت علوم الحديث کې د دې 15 طبقات ذکر کړي دي خو دغه طبقات او تقسیم داسې علمی انداز باندې نه دی اهل علم پاغي باندې مؤاخذات کړي دي او انتقادات دي الاولى منها اوله طبقه د دغه نه کم چې 15 طبقات امام حاکم په معرفت علوم الحديث کې ذکر کړي من ادرک العشره من الصحابه هغه تابعین ني چې د عشره مبشره بالجنه سره ملاقات شوه دي او دویمه طبقه دا ذکر کړي دا غي د طبقي تعین نه دی کړی اسماء ذکر کړی په امثله سره امام حاکم په معرفت علوم الحديث کې وی وی دویمه طبقه کل اسود ابن يزيد وعلقمه ومسروق وغيرهم لکه اسود ابن يزيد علقمه مسروق وغيره شول تابعين نو دا دویمه طبقه ده او بیا درې متبقم په مثالونو سره ذکر کوي وي کشعبي و عبيد الله ابن عتبه و شريح ابن الحارث و اقرانهم لکه شعبي عبيد الله ابن عتبه شريح ابن الحارث او د دې امزول شول بیا وي واخرهم طبقه من لقي انس ابن مالک من اهل البصره اخیرنۍ طبقه سوک ده چې د انس ابن مالک رضی الله عنه سره ملاقات شوه د بصریینو نه دارنګ د صاحب ابن یزید رضی الله عنه سره ملاقات شوه د مدنیینو نه په مدینه کې وده او د ابو امامه رضی الله عنه سره ملاقات شوه د اهل الشام نه نو دا دغه تقسیم نه چې اوله طبقه ذکر کړي چې د عشره او مبشره سره ملاقات شوه دویمه طبقه په امثله سره ذکر کړي لکه مسروق و غیره درېمه طبقه هم په مثالونو ذکر کړي لکه امام شعبي وغيرها او بیا ویلي اخیرنۍ طبقه هغه څوک ده چې بصریینو کې د انس رضی الله عنه سره ملاقات شوه او د اهل مدینه د صاحب ابن یزید رضی الله عنه سره او د ابو امامه رضی الله عنه سره د اهل الشام نه خضرم يخضرم په مختلفو معانیو سره راځي یو معنا دا د ګډوډواله په اصطلاح د محدثینو کې مخضرم چاله وی هو الذي ادرك الجاهليه وزمن النبي صلى الله عليه وسلم واسلم ولم يره دا هغه چاله وی چې زمانه د جاهلیت مونتوي زمانه د نبی صلی الله علیه وسلم د هغه ادراک هم کړی اسلام رست وروړي خو رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلې نه وي زمانه دا غي مونږ دي خدای سره ملاقات نه شوی رؤیت باندې مشرف شوی نه دی یا دا قید لګو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام لیدلې ده خو په حالت د اسلام کې نه په غیر حالت د اسلام کې د مشرک او یا په بل یو دیانت باندې و ځکه په حالت شرک کې کچا نبی علیہ الصلوۃ والسلام لیدل نو دغه رؤیت له اهل علم سره اعتبار نه ور کوي په دې حیثیت باندې چې ګنې د صحابي وګرځي خو نبی صلی الله علیه وسلم سره یا ملاقات د سره شوه نه دی یا ملاقات شوه دی خو په حالت د اسلام کې نه وی وعدد المخضرمین نحو 20 شخصا د مخضرمینو تعداد چې تقریبا شل اشخاص دي شل کسان دي کما عدهم الامام مسلم لکه امام مسلم رحمت الله علیه د دې شمیر کړه په خپل کتاب الطبقات کې والصحيح انهم اکثر من ذلك صحیح قول دا دی چې د دې نه سیوا دي امام مسلم رحمت الله علیه علی وجه الحصر نه دي ذکر کړي علی سبیل المثال دغه شل ذکر کړي وي ومنهم ابو عثمان النهدي والاسود بن يزيد النخعي په دغه مخضرمینو کې یو ابو عثمان النهدي دی چې د نوم عبد الرحمن ابن مل دا میم پکې مثلث دی عبدالرحمن ابن مل مل او مل د په 95 هجری کې وفات شوه دا رنګ په دغه مخضرمینو کې دی اسود ابن یزید النخعی چې د په 75 هجری کې وفات شوه الفقهاء السبعه په معرفت التابعین کې پنځم نمبر عنوان ذکر کړي فقهاء سبعه وي ومن اکابر التابعین الفقهاء السبعه وهم کبار علماء التابعين د تابعین د هغه مشرانو نه فقهای سبعه دي چې دا هغه اوچت علما د تابعین وکلهم من اهل المدینه دا ټول د مدینې نو مدنیین او فقهای سبعه د مدینه وهم دا سوکو سعید بن المسیب مسیب یا مسیب دواړه په دې کې راغلي دي په صيغه د اسم مفعول سره یا په صيغه د اسم فاعل سره خو محدثین وایي چې بهتره خبره دا ده چې مسیب دی په صيغه د اسم مفعول سره ځکه یو قول د دنه نقل دی د بوي سیب الله من سیبني تسیب په اصل کې سره وي چې غوږ چا لسیری کې نو سیری دي کې الله غسوک چې وي مال دا نسبت کوي نو محققین اهل علم د سعید ابن المسیب وي په صيغه د اسم فاعل سره والقاسم ابن محمد وعروه ابن الزبير سلورم د خارجه ابن زید او پنځم د ابو سلمه ابن عبد الرحمن ابن عوف او شپږم د عبید الله ابن عبد الله ابن عتبه او وم د سليمان ابن يسار ابن مبارک رحمت الله عليه د ابو سلمہ ابن عبد الرحمن په ځای باندې سالم ابن عبد الله ابن عمر وم شمار کړی دی او ابو الزناد چې مشهور محدث دی هغه د دې دواړو په ځای باندې څوک د سالم او د ابو سلمه په ځای باندې ابو بکر ابن عبد الرحمن وم شمار کړی دی نو په وم کې اختلاف دی دا غ فقهای سبعه د مدینې دي مخکې مصنف رحمت الله علیه طبقات د تابعین ذکر کړل چې بعضی یو طبقه شمارلې دي بعضې درې بعضې څلور امام حاکم پنځلس طبقات خو د محدثینو په مصطلح کې کم باندې چې استقرار د اصطلاح راغلی دی نو درې طبقات له دې تقسیم کوي دا مشهور او معروف تقسیم د تابعین د چې درې طبقات دي د اول نه تعبیر کوي په کبار تابعین سره کبار تابعین هغه دي چې د کبار الصحابه نه روایت نقل کړي دي او دویم دي اوسات التابعین دا هغه دي چې ادرکو هؤلاء الائمه چې دغه کبار تابعین سره د ملاقات شوه دی او روایت د صحابه کرامو نم کړي او بعض روایت د تابعین نه دي نو دا شول اوسات التابعین او دریم چې دی هغه دي صغار التابعین صغار التابعین هغه دي چې د صغار د صغار صحابه کرامو نه د روایت نقل کړي صغار صحابه کرام څوک چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په ماشوموالي کې ملاقات شوه بیا اوږد عمرونه غیله ملاو شوی نو د صغار تابعین او د صحابه په داسې عمر کې کتلی چې دی بیا کبارو کبارو سینو د صحابه کرام نو دا مشهور تقسیم د طبقات التابعین دی چې تقسیم اهل علم کوي کبار او سات او صغار لا شپږم عنوان پدې کې افضل التابعین په تابعینو کې افضل څوک دی وی هناك اقوال للعلماء في افضلهم د اهل علم مختلف اقوال دي چې افضل په تابعینو کې څوک دی والمشهور ان افضلهم سعيد بن المسيب وقال ابو عبد الله محمد ابن خفيف الشيرازي وي مشهور خبره خدا ده چې افضل پدای کی سعید ابن المسیب رحمت الله علیه د افضل التابعین وي ابو عبد الله محمد ابن خفيف الشيرازي وي هغه تقسیم داسې کړي چې اهل المدینه یقولون افضل التابعین سعید ابن المسیب مدینی والوي چې په اعتبار د علم سره افضل په تابعینو کې سعید ابن المسیب دی او په اعتبار د زهد او د تقوا او د ورع سره هغه اویس قرنی دی افضل التابعیات په تابعیاتو کې افضل سوق دی قال ابو بکر ابن ابي داود سيدتا التابعيات حفصه بنت سيرين وعمره بنت عبد الرحمن په تابعياتو کې چې افضل دي غدو زنانه دي یو حفصه بنت سيرين ده او بل د عمره بنت عبد الرحمن وتليهما ام الدرداء دای پس بیا دویم نمبر مرتبه کې د ام الدرداء ام الدرداء دو دي دا دلته چې کوم ذکر کا نو دی له ام الدرداء الصغرا وای د دې نوم یا جهیمه او یا حجیمه دا د ابو الدرداء رضی الله عنه بیبي بی وه او هر چې ام الدرداء الکبرا ده ام د د بیبي وه خو دا داغي نوم خیره او غ صحابیه ده او دا کم دلته چې ام الدرداء ذکر کله تابعیه ده اشهر المصنفات فيه مشهور مصنفات بدي معرفة التابعين كسدي كتاب معرفة التابعين لأبي المطرف ابن فتيس الأندلسي ده ابن فتيس رحمة الله عليه كتاب ده چداغينم ده معرفة التابعين خدا كتاب في عداد المفقود ده بل د انواع د علوم الحديث نه چې د رواتو د معرفت سره د غي تعلق دی هغه د معرفت الاخوه والاخوات دا پی جندل چې پراویانو کې رونه کم دي خويندې کم دي وي توطئة هذا العلم هو احدى معارف اهل الحديث الذي التي اعتنوا بها وافردوها بالتصنيف دا علم چې ده معرفت الاخوه والاخوات دا د محدثینو د هغه معارف نه ده چې غټ اهتمام په دې باندې کړي او مستقل تصانیف په دې کې کړي وهو معرفه الاخوه والاخوات من الروات في كل طبقه په هر طبقه کې راویانو کې اخوا او اخوات ذکر کړي دي وافراد هذا النوع بالبحث والتصنيف يدل على مدى اهتمام علماء الحديث بالروات په دې نوع کې چې مستقل تصانیف کړي دا په دې دلالت کوي چې محدثینو څومره اهتمام کړي څومره اهمیت دی لور کړي چې د رواتو پیجندل څومره اهم دي ومعرفه انسابهم واخوتهم د دغه راویانو نسبونه پیجندل د غیرونه او خويند پیجندل وغیر ذلک د دین علاوه په یو راوی باندې چې دا خو د فلانی رور دی یا د فلانی خور د کله چې اشتراک راغلی وي د پلار په نوم کې د پلار نوم یو دی مشترک دی نو اوریدونکو یا لستون لستونکو یو کتاب دا ګومانو کې چې دا به د غفلانی راوی رور وي ځکه په پلار کې مشترک دی حقیقت بداوی یا بنی د دې په فوایدو کې دام دي چې دفع توهم اتحاد المتعدد متعدد راویان دي نو ته پای باندې دا وهم ګمانونه کې چې دا یو دی یا د دې عکس هغه یو دی او ته په ګمان د متعددو کې دارنګ د دې په فوایدو کې دي الامن من ظن التحریف چې امن د دې خبرې نراشي چې ته دا ګمانونه کې چې ګني په دې اسناد کې څه تحریف راغلی دی دارنګ د دې د فوایدو نه دی کشف او تدلیس الشيوخ د مشایخو هغه تدلیس تعالی معلومیږي چې اسې د د پلار نوم دا ذکر کړي کنه په نفس الامر او حقیقت کې مدا ده دارنګ مهملین چې په یو اسناد کې راغلي دا غي معرفت په دې سر راځي یو اسناد کې مهمل دی نو په بل اسناد کې د پلار نوم ذکر شوی نسب ور سره ذکر شوی ته او پیجنې چې په افلانی اسناد کې کم مهمل راغلی او دا مهمل نه مراد ده لکه سفیان په یو اسناد کې ذکر شوی طالب پته نه لګي چې ابن عینه دی که سفیان ثوری دی نو په بل اسناد کې چې ورسره راغل سفیان ابن عینه نو ته مهمل پیجنې چې وګوره متن د حدیث مشترک دی خو هغه ځای کې په اسناد کې مهمل ذکر شو سفیان او په دې ځای کې څه ذکر شو د بلار نوم ذکر شو دارنګ د دې په فوایدو کې دام دي چې قرابت الرجل اخص به قرابت د سړی چې ده د دې یو قسمه خصوصیت د سره کله ناکله اهل علم په دې سره د یو راوی حدیث چې ترجیح ورکړي دا د قرائن الترجیح نه ده یو روایت د راوی نه د هغه اهل بیت نقل کړي په یو ترتیب باندې او پردي شاګردان تنه نقل کوي په بل ترتیب باندې نو د قرائن الترجیح نه دام دی چې اهل بیت الراوی اخص به چې دی یو راوی کوم اهل بیت تزوی تن روایت نقل کوي رور ته نقل کوي خور ته روایت نقل کوي نو د پر روایت باندې دی ډیر په هدیه د هغه چانه چې هغه پردي دي نو کله نا کله چې اختلاف راغلی وي د قرائن الترجیح نم دی په فوایدو کې دادي مثال به څنګه وي وی عبد الله ابن دینار و عمرو ابن دینار دا اول چې دی عبد الله ابن دینار دا مدني دی او دا عمرو ابن دینار مکی دی فالذي لا يدري يظن انهما اخوان سوق چې په دې نوعه د انواع د علوم الحديث باندې نه پويږي په معرفت الاخوه والاخوات نو هغه دا ګمان کوي چې دا دواړه غني رونه دي ځکه د پلار نوم یو شانته د اشتراک ته پکې مع انهما ليس باخوين سره د دین چې د عبد الله او عمر رونه نه دي وان كان اسم ابيهما واحدا اگر که د پلار په نوم کې اشتراک دی دا اول چې د عبد الله مدني دی او عمر چې د مکی دی امثله مثال للاثنين في الصحابه مثال د دوو په صحابه کرامو کې چې دورونه راغلي وي عمر و زید ابن الخطاب عمر او زید شول چې دا د خطاب زامن دي عمر ابن الخطاب او زید ابن الخطاب رضی الله تعالی عنهم اجمعین دارنګ مثال د عبد الله او عتبه چې دا دواړه د مسعود زامن عبد الله ابن مسعود او عتبه ابن مسعود دا دواړه رونه بنو ابي صالح سهيل عبد الله محمد او صالح چې دا د ابو صالح سری زامن دي د ابو صالح نوم سو ذکوان السمان الزیات نوم ذکوان او په السمان او زیات باندې چې د تیلو غړو کار به کولو خرصول به په دې مشهورو مثال للخمسه في اتباع التابعين تبع تابعين کې د پنځو رونو مثال سفيان و آدم و عمران و محمد و ابراهيم بنو عيينه د عيينه الهلالي دا پنځه زامن دي مثال للسته في التابعين په تابعينو کې د شپږ رونو مثال محمد وانس ويحيى ومعبد وحفصه وكريمه بنو سيرين چې دا پنځه واړه د سيرين زامن دي لم يشارکهم في هذه المکرمة احد دا پنځه واړه صحابه کرام دي مهاجرین دي په دې عزت کې دای سره هیڅوک شریک نشته چې غنی ورونه دي صحابه کرام وي دا رنګ په دې صفت کې ابن کثیر رحمت الله علیه په اختصار علوم الحديث کې ذکر کړی چې شته معاذ معوذ عون اياس، خالد، عاقل او عامر دا ورد چې دي بنو عفرا بنت عبيد دا د عفرا بنت عبيد زامن دي او دا ټول صحابه کرام دي بدريان دي او دا وواړه چې و دا رونه و خو اخوه لام په مور کې صرف شریکو پلارانی جدا جدا دي نو دای د پاره دا مکرمه او عزت ته چې بدرین دي او دا ټول رونه دي خو د مور نه وقيل انهم حضروا غزوه الخندق كلهم دا مصنف چې کوم ذکر کړ نعمان الى اخره وې دا وړونه د خندق غزا لا داغي جهاد لټول حاضر شوی پاغه کې دی شراکت کړو نو دام د دې لپاره مکرمه ده خدا کتاب فی عداد المفقود دی کتاب مخطوط او مطبوع نه دی کتاب الاخوه لابي العباس السراج ابو العباس السراج چې 313 کې وفات دی د دې کتاب دی کتاب الاخوه سراج دل د دې وجنوي چې د بد زینونو کار د دی له نسبت شوی زین لا د ده په اجدادو کې بچا دا زینونه جوړول نو دغه عمل او کسب له نسبت کیږي دا مشهور محدث ته په علم حدیث کې مختلف کتابونه لیکلي دي امام بخاری او امام مسلم هم تن روایت نقل کړي په 313 کې وفات ده امام نسائی رحمت الله علیه په دې په تحقیق د شیخ علی جماس سره د کتاب نوم یې څه دی تسمیه من روی عنه من اولاد العشره وغيرهم من اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم نو دام د دې نوع سره تعلق ساتي اولاد العشره کې اخوا او اخوات راځي دارنګ د امام ابو داود سجستانی رحمت الله علیه کتاب په دې کې چې هغه مطبوع دی په یو جلد کې په تحقیق د باسم الجوابر سره دا غي نوم د تسمیه الاخوه الذين روي عنهم الحديث تسمیه الاخوه الذين روي عنهم الحديث د امام ابو داود سجستاني المتوفى 275 دا په دې نوع کې مطبوع کتاب دی چې د راویانو په نمونو کې خو اتفاق راغلی دارنګ د آباو نمونه متفق وي د پلارانو او د پلارانو نه برا د نیکونو ورپسې زه د غي نمونو کې اتفاق راغلی په خط او لفظ کې خو اختلاف په اشخاصو کې راغلی وي اشخاص مختلف دي او اسماء لفظا او خطا متفق دي چې په نومونو کې يا د دی په کنيو کې اتفاق راغلی وي يا په اسماو او نسبتونو کې اتفاق راغلی وي خو اشخاص مختلف وي د دې اقسام څه دي مصنف رحمت الله علیه خو اقسام نه دي ذکر کړي خو ابن صلاح رحمت الله علیه په مقدمه کې د دې و اقسام ذکر کړي د متفق او د مفترقه لومبنی قسم من اتفقت اسماؤهم و اسماء آبائهم چې اتفاق راغلی د اسماء او د اسماء الآباء د راوی نوم او د د پلار نوم د بل راوی د نوم سره او د پلار د نوم سره متفق وي لکه خلیل ابن احمد شو وی سته په دې نوم شپږ راویان دي لکه مصنف بم په امثله سره دا ذکر کی رسو خلیل ابن احمد چې دي دا شپږ راویان دي د راوي نوم د خليل د پلار نوم يې د احمد نو په دي نوم باندې مشترک څو دي شپږ راويان دي اسماء متفق دي خو اشخاص مختلف دي دویم قسم ذکر کوي ابن صلاح رحمت الله علیه په مقدمه کې د دې نوعنا و ایمن اتفقت اسماءهم واسماء آبائهم واجدادهم او اکثر چې د پلار د راوي نوم، د پلار نوم، د نیکه نوم یا د دې نه سېوا په هغې کې اتفاق راغلی لکه احمد ابن جعفر ابن حمدان، احمد، د پلار نوم یې د جعفر، د نیکه نوم یې د حمدان، وایي اربعة په دې نوم باندې څلور راویان مشترک دي. او دریم ذکر کوي متفقت فيه الكنيه والنسبه معا چې اتفاق د کنیه او د نوم راغلی وي کنیه او نوم متفق وي او شخصیت مختلف وي ابو عمران الجوني په دې باندې دوه راویان مشترک دي ابو عمران یې کنیه شو ابو عمران الجوني په دې باندې دوه راویان مشترک شوي دي او دویم چې دي اتفاق په سکه راغله په کونیه او نسبت کې کونیه شو ابو عمران او نسبت شو الجونی او سلورم نوع چې اتفاق د نوم راغلوي او د پلار د کونیه لکه صالح ابن ابي صالح وي په دې نوم باندې سلور شریک دي د ده د نوم او د پلار د کنیې اشتراک راغلی وي صالح ابن ابي صالح او پنځم قسم ذکر کړی دی چې اتفاق د راوی د نوم راغلی وي د پلارانو د نوم راغلی وي او د نسبت اتفاقی وي اتفاق په اسم کې وي اسم الاب او په نسبت کې مثال څنګه د محمد ابن عبد الله الانصاري په دې باندې دوه راویان مشترک دي د راوی نوم د محمد د پلار نوم دی عبد الله او نسبت سره الانصاری نو په دې دریو خبرو کې متفق دي الاسم واسم الاب والنسبه محمد ابن عبد الله الانصاری دوه راویان دي او شپږم چې دی متفق فی الاسم خاصه اتفاق صرف په نوم کې راغلی وي یا صرف په کونیه کې لکه حماد او ابو حمزه چې په دې نوم باندې مختلف راویان راغلي دي صرف په نوم کې متفق شول د دوو راویانو مثلا حماد نوم دی نو نوم خو یو دی خو شخصیت جدا دی یا صرف په کونیه کې لکه ابو حمزه ابو عبد الله وغيرها او وم نوع وم قسم د دې متفق او مفترق ذکر کړی دی چې صرف په نسبت کې اتفاق راغلی لکه الحنفي الاميلي یا الشافعي په نسبت کې اتفاق دی شخصیت مختلف دی په دې ځکه مصنف رحمت الله علیه وی د متفق او د مفترق امثله سدي وی الخلیل ابن احمد سته اشخاص اشتركوا في هذا الاسم اولهم شیخ سیبوی په خلیل احمد نوم باندې شپږ اشخاص مشترک دي چی اول په دی کی د امام سیبوی استاذ د خلیل ابن احمد الفراهیدی او دویم احمد ابن جعفر ابن حمدان څلور اشخاص دی فی عصر واحد په یو زمانه کی عمر ابن الخطاب سته اشخاص په دې نوم باندې شپږ اشخاص دي مصنف وی اهمیته و فائدته د دې نوع د پیجندو اهمیت څه دی فائدې څه ده او ومعرفه هذا النوع مهم جدا د دې نوع پیجندل ډیر اهم دي فقد زلق بسبب الجهل به غیر واحد من اکابر العلماء د دې علم نه چې څوک نه خبره نو په دې سبب باندې ډېر غټ غټ علما چې دي خوېدلې دي مختلف راویان دي پای باندې دې یو ګمان وکړای شي نو ثقه له ضعیف ویل شي کله ضعیف له ثقه ویل شي دا غټ نقصان دی دا نوع چې پیژنې نو غټه فائدې دا ده چې ضعیف او ثقه به پیژنې ومن فوائده د دې په فوایدو کې سدي د علم عدم ظن المشترکین فی الاسم واحدا چې په نوم کې ډېر مشترکین دي نو ته پیدا ګمان نه کې چې دا یو دی خلیل ابن احمد باندې به یو ګمان نه کې مع انهم جماعت سره د دین چې دی جماعت ته وهو عکس المهمل الذي يخشى منه ان يظن الواحد اثنين دا د مهمل عکس دی چې پاغي کې دا خشیت او یری چې په یو باندې به د دوو ګمان وشي په دې کې څه شی دی د دې عکس دی چې په دوو باندې به ګمان دی یو شي په دریو باندې به ګمان دی یو شي په سلور او پنځو باندې بل د دې په فوایدو کې دي التمييز بين المشترکین فی الاسم چې کوم په نوم کې شریک دي نو په هغې کې به ته تمیز کول شي یو به د بل نه جدا کول شي فربما يكون احدهما ثقه والاخر ضعيفا ډیر کرته یو به ثقه بل به ضعیفي فيضعف ما هو صحيح او بالعكس نو کم چې ضعیف حدیث دی غیله وکله صحیح او کله به صحیح له ضعیف وي نو دا غټ نقصان دی متى يحسن ايراده دا بل عنوان ذکر کوي مصنف رحمت الله عليه وي کله د دې اراده وروړل خبره ده وي ويحسن ايراد المثال فيما اذا اشترك الراويان او الرواة في الاسم پاغه وخت کې خبره ده چې د لدی مثال ذکر کړی شي کله چې دوه راویان یا ګڼ راویان په نوم کې شریک وي وکانو فی عصر واحد په یو زمانه کی واشترکو فی بعض الشیوخ او الروات عنهم او په دې کې دای شریک وي چې استادان یو دي دوه راویان دي یا د دوو نسیوا دي په نوم کې مشترک دي په یو زمانه کې دي استادان او شاګردان یو دي نو په دې ټیم کې غټ التباس راځي اما اذا كانوا في عصور متباعده فلا اشكال في اسمائهم کدی په مختلفو زمانو کې د یو بل نه لرې لرې زمانه کې نو بیا د دې په نمونه کې اشکال نشته خو چې په یو زمانه کې دي استادان یې یو دي شاګردان یې یو دي نو دغه ځای کې اشکال بیا ډېر راځي او نقصان دا پیخیږي که د دې معرفت حاصل نشي صحیح له ضعیف ویل شي ضعیف له صحیح ویل شي اشهر المصنفات فيه چې هر نوع د انواع د علوم الحديث نه د پکې مستقل تصنیف کړي د دې وجنه اهل علم ویلي د نرستو چې کم محدثین راغلي د غټول د عیال دي د کتابونو له محتاج دي قیمتي کتاب او غټ کتاب په دې فن کې لیکل په دې نوم باندې چې المتفق والمفترق چې دا مطبوع دی په یو غټ جلد کې تقریبا په 2208 صفحو باندې دغه مشتمل کتاب دی په تحقیق د محمد صادق الحامدی او د دې کتاب تحقیق کړي د دکتورا پر رساله کې دا کتاب د خطیب رحمت الله علیه مرتب دی په حروف معجم باندې اول نوم ذکر کی او بیا ذکر کی چې په دې نوم باندې نور څومره راویان راغلي دي بیا دغه راویان ذکر کوي د هر یو ترجمه ذکر کوي څومره تراجم په دې کې ذکر کړي 1571 تراجمه بهترین کتاب دی په دې موضوع کې دویم کتاب په معرفت د متفق او مفترق کې الانساب المتفقه للحافظ محمد محمد ابن طاهر د حافظ محمد ابن طاهر چې د متوفا د 507 وهو لنوع خاص من المتفق خدا عمومي کتاب نه دی د دې متفق په یو خاص نوع کې لیکل دی چې اغه لوي لیکل شي الانساب المتفقه کم نسبتونه چې متفق راغلي وي الحنفي الشافعي یا دغه شانتي نور انساب نو په هغه نوع کې خاص کتاب لیکل الانساب المتفقه د دې کتاب د عنوان کامل نوم څه دی تکمله د دې عنوان څه ده؟ الانساب المتفقه فی الخط المتماثله فی النقط والضبط هغه انساب چې هغه متفق دي په خط کې خط کې خو یو شانتي لیکل شي متماثل دي په نقط او ضبط کې دارنګ بهترین کتاب په دې موضوع کې لیکل دی خطیب بغدادي رحمت الله علیه موزح اوهام الجمع والتفریق په صيغه د اسم فاعل سره د باب افعال نه یا د باب تفعیل نه موضح یا موضح دواړه صحیح دي موضح اوهام الجمع والتفريق یا موضح اوهام الجمع والتفريق د خطیب بغدادي رحمت الله عليه چې دا په دوه جلد کې مطبوع دی په تحقیق د ذهبي العصر عبد الرحمن ابن يحيى المعلمي رحمه الله دغه کتاب موضوع ده هغه راویان چې هغه په اسماء مختلفه سره ذکر شوی دي په صفات متعدده سره په نعوت متفرقه سره نو کله کله په غي باندې دا ځون او ګمان کې دي چې دا نمونه د مختلفو راویانو د پاره دي الان کې ا د مختلفو راویانو نمونه نه دي د یو راوی متعدد اسماء ذکر دي مختلف متعدد صفات ذکر دي متفرق نوعات ذکر دي نو چاله چې د دې فن معرفت نوي هغه په دې مختلفو نمونه باندې ګمان دا وکي چې دا مختلف او متعدد راویان دي هغه په حقیقت او نفس الامر کې د یو صفات دي دغه د خطیب بغدادي رحمت الله علیه بهترین او مشکل ترین کتاب دی موضح او هام الجمع والتفریق په غټو غټو ائمه او د حدیث باندې په دغه کې دغه کړه دی مواخذات او انتقادات پې کړي چې وهم پکې واقع شوه دی غټو غټو ائمه ولا